سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين چې کله ته یو کتاب شروع کې یا لیکي یا ښه نو غره تکبر در کې را نشي دا ډېر خوري کتاب دی امام دانی چې کله د دې شرح ولیکلا وایي دا مې ځکه ولیکله چې خلک دا قصیده ډېره خوښوي، خلک یې خوښوي او تاسو ترې خبر نه یئ. او دا وایي یادوم او د دې په معناګانو باندې خلک وایي ځان پوه کوي، تپوسونه کوي. په منځ د خاقاني او د علامه داني صاحب کې دوه سنده دي، دوه طبقې دي. دی د خاقاني صاحب د مرګ نه تقریبا چالیس سال بعد پیدا شوی داني صاحب علامه داني صاحب وای وای دا قصیده ما د ابو الفتح فارس ابن احمد نه ویلې او هغه د ابو الحسن طاهر ابن غلبون نه ویلې ادي دواړو د جعفر ابن محمد نه ما دا د دوو استادانو نه ویلی ابوالفتح فارس ابن احمد نه او د امام ابوالحسن طاهر ابن غلبون نه او دې دواړو د جعفر ابن محمد نه چې دا د بغداد عالم او هغه د ابو مزاحم خاقانی صاحب نه ویلی ده اقول مقالا زوایم یو وینا معجبا داسې وینا چې تعجب کې اچون کې دا لئول الحجر خاوندانو د عقل لرا اے چا کې چې عقل دی او دا وینا دا کتاب واورې دو اب تعجب کی تعجب څه ته وای یو شی در باندې ناشنا ولګي ولا فخر او زه په دې خبره باندې فخر نکوم فخر څه ته وای تکبر ته ها چې تکبوري درکې په خلکو فخرونه کې چې وګوره ما کتاب لیکلو ما تجوید کې فخر د وجه نه چې سړی په خلکو فخر کوي کنه چې ته مړه ته په سن پويږي وګوره ما کتاب لیکلو نو متکبر به در نه جوړ شي ا تکبر څه ته وای ته الله پیغمبر وای وای تکبر څه ته ویل کیږي چې تا د څوک یې لکه دا مسله حق ده ته نه مانی خلک درته سپک کاری بس دیو جن زموږ یو استاد په مدینه کې هغه به کله کله فرمایل او صفات شوی الله دې قبر د نور نه ډک کیو په بقی کې دفن دی چه چا ووی زه د سپی نه بهتر یم دا مړه ځناور دی او زه انسان یم او زه اشرف المخلوقات یم او ابن بطوطه پکې لا جدا یم نو سپی درنه بهتر شو ها مې مې به نه کوې مې څه ته وایي زه اردو کې مې څه مطلب زه وای چې لای چې مې مې کوي نو بس چاړه پې راکاږي چې دا ټیک نه ده مړه کېږي چاړه یې ټولې راښکا دا مې مې د وجه نو چې ته وې چې مې زه او زه او زه نو بس ذبح بشي ها تکبر بنکه د دې وجه نه د قران کریم علم هغه چاته نه حاصلېږي چې تکبر کوي او حدیث کې راځي د مسلم حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وما تواضع احد لله الا رفعه الله الله پیغمبر وایي چا عاجزی نه دکړي الله ته مگر الله څه کړی دی پورته کړی دی ها د عاجزۍ مثال دا دی لکه بال نه بال چې ته څومره په تیزۍ هم په ځمکه باندې ورولې کنه هغه دومره اوچت دي پوه شئ کنه تر دې پورې حدیث کې راغلی د مسلم شریف حدیث دی وَإِلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مستوفه ده په موږ ها جنت ته وردن نه شي د چا په زړه کې چې مثقال ذره من کبر په اندازې د ذره برومره تکبر د جنت لنی شي دنه کېږي ها دا مې درته ځکه وایي چې ته به سبا فارغ شي د تجوید سندونه وای در سره اکلی ته بلار چې کله بچا ته توا وایا او چاله به زوا وایا نه تر دې کړه زه ما لپاره تعالی ما زه کوي کنه ور موږ سره لار شه نه پوهیږي ته نه پوهیږي تعالی کاری ما را میدان لکه خو ته دې وکړ قران دې زده کو شکر وازه صحیح شو تواضع عجزي او دا یاد ساته څومره چې کتابونو کې ته په مخ کې ځې او کتابونه مطالعه کوې او تفسیر زیاتې او ځان په پوهې دومره به درته پته لګي چې زه څه یم ته خو یاره بیخي په څه نه پوهېږم چې څومره د کتاب نه د الرجي ده کتاب در سره شتم نه هغه چا منم نه او ځان ته غټ قاری وې نو دومره به تاسو تکبرم ډېر زیات ما ته پته ده چې موږ څومره ناپوهه خلک یو تر تاسو دا نه چې ترې زه پکې تر پوه ته منور پاتې شو بس شکر وباسه چې قرآن مې ټیک شو او الله را تعالی ذکوري دې بس داسې شي دا دې صلی الله تعالی نور مو کوي مزید دې توفیق راکړي الله ما ته دا څه علم راکړي چې بل ته دی ولي ورکړي ها سوالونه کاوه خدا بنوي چې ما غوښته څوک نشته بیا دې کار خراب کوه دا غلطه دې ځان سکو ځان دې پاتې کوه أعلم في في القول التلاوة عائذا بمولاي من شر المباهات والفقر اوس دې کې دی وای چې زما د دې قصیدې لیکلو مقصد څه دی غرض څه دی غرض درته خای او په دې کې درته وای چې اول تخلی دا او بیا تحلی دا اے تخلی څه لوي ما ته وګورئ کله چې ته یو لوخي کې ځان ته خایسته طعامه ته کنه غبین در په چاره وړې او ته دې دا غبین خرب صفا لوخه لوخه ګنده به اول به پکې غبینه چې لوخه به صفا کې غبین به چې اول به لوخه وې چې خبره صفا کې چې پړه کوی کنه بالکل دا پکې غبین واچي دې صفایي ته تخلي وي خاصه اول څه شي تخلي دا او بیا ورپسې حاضر تحلی تحلی معنی خایسته کول تخلی معنی خالی کول لوخه باول خالی کی نو بیا به تحلی اوکی او دک به کې د خایسته سيزونو نه کار ته کې بیا ته به مزه کوي نو په دې شعر کې تخلی دا او په واسالوه کې تحلی دا پوه شئ کنه دی اول څه کوي اول ځان پاکوي او الله د شیطان نه مې وساتي ستا په نوم پناهي غواړم او د تکبر نه مې وساتي دې له تخلي وایي نو چې د دینه دې وساتلم نو رسته بیا وایي الله زما د دین حفاظت وکړي دا ما ته دې سره کړي ته دا ما سره محفوظ وساتي معنا یې دا ده چا نه غواړم دا الله نه دا نه چې بابا صاحب مې دې مل شي بعض قاری او مشرکی چې قاری چې بدعتي شي او مشرک شي بل څنګه قاری پوه شئ کنه اے د دې وجه نه بدعتي سړي نه قرآن نه وي ها لا يمسه الا المطهرون څه معنا ده نشي حاصلوله علم د قران الا المطهرون مگر هغه خلک چې عقیده پاکي انا بدعتي سره د قران په رموز کلم نشي پوي دي ولي په قران کې رد د بدعات او د شرکیات دی هغه کوي رد هغه رد نه کوي هغه له علم کوم نه حاصل او چې بدعتي نه دی دا به نو وایي دا خبره یاد ساتي دا د کې الحمدلله مونږ نه یو د ډلو نه هو زمونږ داسې چې لرزي ده لکه اوس چې مې لرزي ده ټوخي کوو پوه شو یا نه یوې ډلې باره کې بمدانو وایي چې دا مشرکان دي او داسې شي بدعتیان دي په هر ډله کې داسې داسې خلک شته چې ستا به د خپل عبادت نه به د ړه تور شي وای نه شي که هر ډله د څه پکې وګوره په هغوی کې داسې حق پرست علما دي چې ستا غوږونو نه به لوګي وي چې ته ایله به لږویږ شي خو ته ورنږدې شوی نه خبر نه یې چا دوکه کړی او په هر ډله کې غلط خلک هم شته کته صرف وې زما ډله حق دا او نور ټول باطل دي نو بس دا جنت ته دې کوټه عمرې بیا نو یا دې موږ دې جمعه تم راکا لکه هر یو ډله څه شي دا د هر چا ډله بس یو مختصر دې کې راتلې شي هر چا دوه ډله نن تبا څه دې ډله جوړه کړې په هر کلی کې پینځل لږ جواتو نه ته کومې پاټای سره ته کومې سره دا صحیح مسلمانان دي دا نور نه دي وای د جنت صرف هغه یو دروازه چې وردن نکیږي په تر بلې دروازې پورې وي دومره مزل به کې یو تیز رفتار اس چې څومره مزل وکړي نو هغه خپل والي ته نشي رسېدلی دا صرف هغه دروازې دي د جنت نو چې دومره لوګو چې ډلې پکې وي بیا دومره لوی جنت ته ضرورت څه کوی نه شوي الله پیغمبر او ټول امتونو کې به زیات شخصونه د جنتیانو د چای د دې امت د دې امت به ټول نه زیات شخصونه نور امتیانو به دومره جنتیان نه نو دا څه چې سره خپل ډلې اجازه نه راخو نیم ځب کې مرادي مله ها الاخرت ته کونه دي زما په خبر باندې ورسېدای کنه د حق تابع شي دلو پسې مزای تبا بشي چرته به صحیح مسلمان لا کافر وي پوه شي چرته به صحیح مسلمان لا کافر وي بیا وسکه تم کلمه وي بل ډېر مواره کلمه وي حالت یو سړی په بدعتو کې دوی ټول عدالت دي ځان په یو یو ټکی باندې روغه ډله به د کل نه یو قسم نه خالی کیږي ها هر ډله کې داسې داسې کانې څه دي توبې به وباسي ابل به به وبخي نو خلان دوه چې مسلمان هم کنه وقال انني من المسلمين زه مسلمان یم بس چې کوم ځای کې الله دی یو شی حکم کړی هغه پس روان یم صحابه کرام د الله د پیغمبر په صحبت یادېږي هغه کې دا نشته چې د عثمان رضی الله عنه ځان نه ډول نو عثماني و د عمر رضی الله عنه ځان نه ډول نو عمري ټول صحابه په دې یادې کې چې صحابي ته پیغمبر سو مرګره و نو مقصد مې په دې کې دا دی چې غره ډلو ملو چرته یو ډلې نه نسبتونه کوي دا په حق ده یو ډله صریحي په شرک او کفر باندې بنا ده نو خو ځان له خبره دا خو چانه پټه نه ده چې دا غي بنیاد دې لپاره یو خبره شوی چې شرک او د کفر څه کوي پرچار کوي تعلیم ورکوم د پیل پیل قول په دې منظومه کې تلاوت د تلاوت عائزا په داسې حال کې چې زه پناهي غوښتل کې به مولایا د خپل مالک نه پناهي به چا په نوم غواړي د الله په نوم به غواړي ها د بل چا په نوم باندې پناهي غواړي او نه بل څوک پناهي ورکول شي من شر المباحات د شر د لویینا چې ځان لوی حساب کې د شر ده کنه والفقر یو د فقر نه فقر باندې ګوره یو فخر دی او یو تحدیث بالنعمه دی دې ځان کوی کوي ما ته وره ته الحمدلله الله ما ته علم را کړی الحمدلله زه په تجوید پوهیږم الحمدلله زه په دې د پاره چې خلکو ته وکړي الله را باندې یو نعمت کړی دی او خلکو ته الله نعمت بیانې هغه ستاسو نه پیژنل ستاسو رسول وأسأله عوني على ما نويته وأسأله دا استحلی دا سوال کوم د الله نا عوني د مدد زما چې الله زما مدد وکي حالا ما باغت کې نويته چې ما دا غي قصد اراده کړې پدین زما کې الى منتها عمري تر اخیر عمر پورې معنا دا د خاتمه می بالخير شي اخر خاتمه می درته خراب نشي خاتمه می په ایمان شي دیو جنا د الله نه بسوال کې چې الله زما د دین سکی محفوظ وساتي ابن قیم رحمه الله ذکر کړی والناس فی الدنیا الناس والناس فی الدنیا الناس تحترز لطبيب الابدان ولا تحترز لطبيب الاديان مع ان مدار حفظ الاقوال على طبيب الاديان وای په دنیا کې ساجي بخل کړي ځان بچکی پرهیز کوي دا غسیزونو نه چې ډاکټر ته ورته سووي ډاکټر ته بولوي غوړ مخره دی نه خوري نو یغه بیا نه مني دا غي پرهیز نه مني وای مع مع ان مدار حفظ الاقوال لا تجيب لك سره د دینه چې دا ټول عالم کې بچ په دا ټول دنیا کې آباد ده دا د دې دنیوي ډاکټرانو د وجه نه آباد ده که د دیني علماو د وجه آباد ده فما ذا فما زال ذا عفو نو همیشه د الله خاوند د بخنه ذا عفو خاوند د بخنه جمیل خائستا وذا غفری او خاوند مغفرت او د ګناهونو د معاف کولو الک یو د عفو او بل د غفر کله قران کې راځي انه عفو دا الله عفو دی او کله راځي غفور نو په من د عفو او غفور کې څه فرق دی معنا خو یو ده عفو دی لوي چې ګناهونه درته معاف کړي او غفور هم دی ته چې ګناهونه درته نو فرق څه شو نوې مغفرت دې ته ویل کیږي غفور مغفرت چې ګناه در تماس کی خو په کومو کتابونو کې چې ګناونه لیکل کېږي هغه کې لیکل ده نور در تماس کا او عفو عفو ته ویل کېږي کتاب د مصنف ته یو شاګرد دی د ابو مزاحم ته دا غنوم د ابو بکر الاجری اوی وای ما دا شیرونه موریدلی د مزاحم ته نه د خپل قصیدې باره کې صفاتونه کړی ورپسې شعرونو کې درته دا ذکر کړي خایسته ادایګي د قران او دارنګي صفاتونه د صحیح قاری چې هغه هغه څه ویل کی مقری چې خلک تاغه قران لوري هغه لوی د اجر نه معنا الله به لوی اجر درکړي او که چرته تاسو کړ که چرته تا قران صحیح طریقې سره ادا کړ اے د دې شعر داسې معنا ده لکه د قران آیت سورته بقره 121 نمبر او ويقرأه كما انزله الله دا سي اولو لك الله چې نازل کړي اے کم قاری ته او کم عالم او کم عامی چې قران غلط وای تور ته وای ته قسم وکړه چې الله دا نازل کړو لکه تاسو وی ها که په خبره باندې ونه رسیدل نو قراءت کی اقامت د حروف بم کې او اقامت د حدود بم کې او چې خپل ادا دی وکړه د قران کریم او دا اله کېږي چې ځان تر کې کنه چې د قران خپل ادا دی او کس چل به وشي ها دنیوي علم غوته کار دی ایا لیونی سره وې څوک ناشو په څه بيخي یو لیونی سره څوک ناشو هغه تر څغټ افسر او څه شو ریټایر شو کنه نو ولې ته څه کار کوي خاجي اے یو سره وای زما په قران جبا نه وړي نو د پاره وای دوا جره دي هغه چا د پاره نه پیغه د کینا چې اے تاسو کې یتتعتعو فيه ولا نشته تاسو ټول ټیک ټاک دي یتتعتعو فيه هغه دی عوام دي چې هغه په جبا نه وړي یا داسې مولیان دي چې په عمر کې چې ته قران تم نه دی ویل ها کینو که بعضی مولا که د قران یو آیت تم ویل کینو بس ګناه زما په غاړه ده اوس خو د نت زمانه ده کنه تاسو د پنجابیانو مولیانو بیان نه اوري وګول له بغوتې کوي ایو پکې توحید بیانولو که ها او ها او قاف او دې سم کو کنه دې په پټو سترګو جنتیان دي او رسته نور پکې چې سبحان الله خپل مو وي سبحان الله څنګه چې سبحان الله ولا تمانای اوس دا له پته لري چې دا به ستاسو چالو مې وکړه په خبره پوه شوي که نه اے مقصد د خبرې مې دا دی چې دومره مونږه غلط قران وایو چې یو آیت هم سم نشو ویلې اذان باندې دې بل بلا د عالم لګو تخپل کتاب سم نشو ویلې چې الله را لېږلې لفظي الفاظ سم نه شوی نو بس دغه تا ته کافي ده کنه ته به نور څه توره وکي نو يتسعفع فيه هغه سړی دی چې وایي خو نشي ویلی بیا یې نښته دی وایي وایي وایي نشي ویلی دله دوه اجره دي چې کومې غلط وي غلا رسشتنه څوک چې قران غلط وي او زده کوي نه دله اجر نشته اګه څوک چې اجر ورته بیان څه خیر دی غلط دی وي زده کوي دې نه موږ له وګړو چې موږ ځان دې نه سره کو کنه که په خبره ونه رسیدل بیا خو له شاته استاد او شاګرد ضرورت نشته چې څوک څنګه وایي وایي دې کنه مصنف رحم الله دا خبر اوس کوي چې غره هر چا باندې دا ګمانونه کې چې قاری دی چې ځان ته مخه ته شاګردان کینولي چرته داونه وي چې دا دې هم بس ما ته پسې زه ګرځېدم نه نه نه دوکا پېښ او نه ده هر هغه څوک چې وي په دې خلکو کې یقرئهم خلکو ته قران خي یقرئهم خلکو ته قران خي نو وردا نه ده مقری مقری نه ده مقری چې په دې خلک قران اے ولډر خلک ناشتي او شاګردان ځان نه راځي او کړي خو ورپوښتې څه کې نه مقصد دا ده په هر قاری چرته دوکه نشي نو دا یو قاعده زده کوي چې فما كل من يتلو الكتاب يقيمه وما كل من في الناس يقرئهم مقرئ دا اوله منظومه ده تجوید حقانی ته پکې دا ذکر کړی چې ستاسو د دې بنیاد هم لا په اعتبار د کتابت سره نو لګیدل د قران کریم یو پر خودل دام دي چې غلطه وي د دې قران دومره لوی فضایل دي دا الله پیغمبر قران لولې پرز د قیامت بلا شفاعت کوي چې شفاعت کوي نو صحیح رسول پکار دي کنه ابن قیم سے ذکر کړی وای د قران کریم د پرې خودو پنځه انواع دي څو پنځو طریقو سره خلق قران پرې دي یو تلاوت نه کوي زم حفاظت نه کوي د قران حفاظت دار چې یاد کی په یادو درې سوچ او فکر پکې نه کوي سلورم عمل پې نه کوي پنځم استشفا پې نه حاصلوي انا دا د دم په طریقه نه استعمالوي بیمار کې په ځان د آیاتونه تفک د قران کړه ها چې د ځان د مونږه یک دو تین نتاویز جوړه په قران وایا کړه دیو جن امام شاطبی کوي وان كتاب الله اوثق شافعي واغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه نقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والعلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا مقری هغه چاته وای من علم القراءه اداء اے چې قراءت ویل شي ادا کول شي ورواها مشافهه او د خپل استاد نه مخامخ نقل کوي چې ما د خپل استاد نه داسې ویلي واجيز له ان يعلمه غيره او دته اجازه ورکړه چې اجازه څه لول اسانت اجازه ورکړی شي دته چې زبل تخیا قران دته بکری وته استاد باندې دی ولستو هغه نه دی واورېدو سند درته ملاو شو ته څه شي نوکری شي قاری چاته وای چې قران په یاد یاد کړی بس نور هغه خیریه دي نو درته نشته دا هغه قاری دی چې د ته هر ځای نه خلک راځي او د سره کینی او د دنا علم زده کوي دا یعنی ټول کې اعلی قاری دی ومنهم من يعرب ولا يلحم ولا علم له بغير ذلك وغد چې د قران اعراب پیژني او غلطي پې نه کیږي خو نور خو خیر خیریت ته نو دا هغه باندې چې په شان دي چې په خپل ژبه کې قران وایي ځکه خپل ژبه د پیدا شوی پاوي کې ده کنه نور په دې پته نه پوهیږي چې صحیح دی غلط دی ومن من يودي ما سمعه من من أخذ عليه ليس عنده إلا لدى بعض هغه سړی دی چې د خپل استاد نه یې زده کړی نه په اعراب پوهېږي چې دلته مې د الحمد باندې دوه قولې ووي لله باندې مې کسره ولې ووي ربي باندې مې کسره ولې ووي العالمي دا فتحه ولې ده نور په هېڅ نه پوهېږي خو یاره بس استاد دې داسې ویلي نو دې ته حافظ ته وای او لغون ته وخت بس وای نه دا هر څه یې رم شي دا باندې په څه پویږي نه ګډ وډ بشه کله کله دا څه سړی چې په ایران نه پویږي هغه شک کې واقع شي یرا العالمین نه ده کال عالمین نه ده کال عالمین نه ده کو دې په دې کې شک راځي دا شک په څنګه ځایل کې دا مضارع ده او مضارع څه شي چې د جوازم او نواسب او څه شي خالی نو مرفوع رفعی په ضمای په خبره پوهیږئ کنه نو دا به پیژنئ وای دا چې قاری سره بس کو لا يقلد القراءه ولا يحتج بنقله اے نبد دسو تقلید کوي دا چې قاری بتنه وی چې زما استاد دا څه ویلي هغه غریب خپل نه پويږي ولا يحتج بنقله دا هغه نه بنقل کې نه کتاوي چې زما استاد دا څه ویلي او هغه استاد دا څه ولګا موږ چې په تاسو پوي دونه صحیح شو نو دا منازل او مرتبه دي د قاریانو د دې وجنه وي عمر رضی الله عنه فتوا جاری کړي وخت دا ووري خدان ته دا فتوا ولیکل وای یو باندې راغله په زمانه د عمر رضی الله عنه کې نو هغه وی څوک دې چې ما ته به د قران تعلیم راکړي هغه چې په پیغمبر نازل شوی امي سره نو یو سړی ورته سورته براءت شروع کو جذبه کې وګورئ ما څه کړه ګذر نه کېدی او ګرځې را ګرځې او ځان سره کېنولې سورته برات ورته شروع کړو هغه څه دي ان الله بريء من المشركين ورسوله څنګه وي او د څنګه ورسوله نو دا چې کومه تکه وې کنه هغه باندې جو عربي وکنه دوی العیاذ بالله الله د مشرکانو نن بری دي براءت ته حاضر کړي یعنی اعلان د بیزاری دی او العیاذ بالله خپل پیغمبر نه اعلان د بیزاری کړي څومره غلطه معنا جوړه شو د غلط ویلو د وجنه باندې چې څه وي او قد برئ الله من رسوله آیا الله د خپل پیغمبر نه براءت کوي جداواله اختیاري ک الله د خپل پیغمبر نه براءت کو فانا ابرأ منه زم د پیغمبر نه د براءت او د بایکاټ اعلان کوم زما مو سره خصمه کله چې عمر رضی الله عنه ته د باندې دا خبره ورسېده نو راوي غوښته نو ته یې باندې چې اتبرق من رسول الله ته الله د پیغمبر نه اعلان د براءت کې نو ورته ټول واقعیا ذکر کړي چې دا چې وي ک قران کې دغه شانی چې الله ته اعلان د براءت کوي ته کوم عمر رضی الله عنه پوه شو چې دا د قاری غلطي و ټکه غلط وي نو باندې کې غلطه معنا واغسته حکم یو کو الله يقرئ الناس الا عالم باللغه وامر ابا الاسود فوضع النحو حکم یو کو چې هغه سره بچا ته د قران تعلیم نه ور کوي چې هغه په لغت باندې نه کوي دې درنځې دې کوندی لا او کینجی لا او ماشوم له وجه به دا بزر پیری یاره څنګه دا ټکه د زر پیری نه ونه تا ما پرې نه خوې بیا ا ماشوم دیوال له کوندی لا کینجی لا کوندی لا کینجی لا ها مونږ غر کې ها هر سړی به ما غر کې دا خپل کار یو کس مور کیږي اله ته غره نه هم چل راځي نه او په توکل په خدای راځي څو کسان ور سره ګاډي کې ها بل خبر لا وښه ته په دې هغه باندې لګلاس کیدا هغه په مخه کړای نو مې نالو خو هاکن تور غلی دې ته ټوتا ته په ګروپ ها یو سړی چې کوم د په یو فن کې ماهر نه دی او هغه تلاسه چي ډاکټر نه به وای لکه ما ستنې پیدا کړې ته بیا ته به ټوخی خو راځه اوس خو زه ګوټ کوم پټی کې مازیګر به زوزګار عجیب کې مرا سره ستنې شک بیمار ته بوله دا چې منتظر شه وسن وې ته ستنې سبق جوړ تر جوړ کړې ملا سره غنې تجربه نشته نشته کنه اسلامي حکومت نشته صحیح چې هر یو کس خپل منصب ملاو چې دا به مزه وکړي تا له قران درځي یاره دې ما خو بس نو خو بس سره باندې دې خدمت ته پاسا پاسا دین خدمت کې درځي نه دغه شان مليان هم مسلط کی قسم په خدای کې دې کې بعض داسې کسان دي کاغې له لذي قران ورته او هغه په سهولو ماشومان ساري غل انت موږ تر راشي بعض کسان وې دې دې دلته کې قران ختم کړو او پلانې دې پوه شم چې دلته نه راوځي نو زه ورته سو نو کته ډېر وخت کې ته موږ خدای به الف باتا لکې نه وې نه نه ختم کړې نه الف باتا تا دا حروف دې وایي خو دې لیکي چې دلا غوسه نه د مور کړی دې نه نه ورځي په خبر باندې پوه شئ کنه دا مونږ له دوریان کې نه ولې پاتاله دوري د څوک نوراني قاعده او ایمان وایي ته چرته دا ورنه لاس ته تعالی دې کړی پاتاو خو نو ته به دا خو ما پر خندا شروع کړ دا الف با تعالی چې موږ تاسو کې نوري یا چې کې نوري دلته استادانو برکات دي کنه ها نه خبره مونږ کله کله څه اوږده شي امام دانی صاحب ذکر کړی کل من يحفظ القرآن من المصحف هر هغه څوک چې قرآن یادوي د څه شي نه د مصحف نه مصحف پیژني هغه لږ د پروت قرآن څوک چې د دین قرآن یادوي او تلقنه من معلم عالم یا د عام استاد نه سبق ویل دا نه یو خاص استاد هغه استاد دې ته و چې ته خپل کلی پرېږدي او په سعودو مله مزل وکړي بستره دې په سر کړي چې زه خاص استاد له ورځم او عام استاد دی چې جماعت دې کوم کور سره نږدې جماعت دې له عام استاد وایي چا چې وایي د عام استاد نه سبق وایي ليس له معرفة بالقراءة ولا دراية بتجويد الألفاظ نه خو په قرائت پوهیږي نه په تجوید پوهیږي اذا لم يعمل نفسه في طلب ذلك من اهله القائمين به المشهورين بمعرفته المطلعين بتأديته فهو غير طال له على صوابه کله وی ډیر ځان ستړی کی خو د حق قران نه وای صحیح طریقې سره نه وای ولا مقیم له ولا حده او نو د خپل حد کې دنه دنه د خپل حروف ټیک کول شي و و اما حرف حفظ تواجهي اگر کله ډېر ماهر شي صرف پڅ کې په حفظ کې کته په حفظ کې وي ډېر ماهر شو قرآن بیا سم نه کوي قرآن دې ډېر خیال کو دا څه در لیاد دې لکه دی وبو خو ټول غلط وې نو تا قران صحیح نه ادا کړی لانه غیر عالم بالاصول التي بمعرفتها يوصل الى حسن الاداء لتلاوته وبها يوقف على اليقين من صواب قراءته خلاصه د خبره دا ده یو سړی د قران بای سړی یو لکه زرو ځانې یو په یادوم ځان سره کور کې دغه شان دی یاد کو یا دی یو داسې استاد نه یاد کو چې عام استاد دی د حفظ لکه تاسو ګورئ هر جمعه کې د حفظ قاری ناشې دي عام قاری دی بس نه په تجوید کویږي د هیڅ نه خبر هو قاری دی نو دغه پس د شاګردان چې کله قران وایي دای چې په کومه طریقه قران وایي اگر قسم کله حافظان دي دای قران غلط وایي حق ته پکې نه دی رسیدلی فهو غیر طالب له علی ثوابه الله مداري د سوی قران غلط وای قران څه وای غلط وای په هر فن کې به د اهل فن سره کینی بیا رسو د ذکر کوي چې غره قراءت سنت ده څنګه شعر دی ورپسې وإن لما أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر دې درته وایي دا قران زه دا برستو وایو دا شیخ خو قران تلاوت سنت متبع ده په کومه طریقه به تلاوت کوو د پیغمبر په طریقه نو د پیغمبر طریقه به د چا نه زده کوو د هغه خلکو نه به زده کوو چې کم حالت په سند کې د پیغمبر سره متصل دي او د هغوی قران کریم تا ته په سند سره خي نو د دغه خلکو نه به قران زده کوو باقي دین علاوه کوم عام قران ویل دي نو هغه تاسو واورېدل چې څه شي دي حق ته پکې سړی نه رسی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین